الله الرحمن الرحیم سورت هود دا سورت چې شروع کو د دې نامه ده سوره هود هود چې دی دا یو پیغمبر دی د هغه نامه ده خو چونکې د دې پیغمبر ذکر دی صورت کې شوی دی نو د دې غون صورت نامه سوره هود شو لکه مخکینی صورت سو سوره یونس لکه یونس پیغمبر او د هغه ذکر شوی دی دا مکی صورت دی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او د نورو مکی صورتونو په شانتې به دلته زیات زور زیات په اصلاح د عقیدې باندې ورې په مکی صورتونو کې زیات زور چې دی هغه د عقیدې په درستېدو باندې دی چې زمونږ او ستاسو عقیده درسته شي خاص کر دا درې مسلې نه دي یو توحید یو رسالت او یو باس بادل مو د الله توحید دا د الله حق دی رسالت د رسول الله چې دو منو دا د رسول الله حق دی او یو دغه دی قیامت چې قیامت ومن نو دې کې به هم اصلاح د عقیدې وي دې کې به دوه غټې مسلې بیانیږي یو به د دې معنیږي توحید داوه به درته ذکر شي اول چې هلکه په دنیا کې د هیچا عبادت مه کوې بغیر د الله نه بس صرف او صرف د یو الله عبادت کوي د الله نه بغیر د هیڅ چا عبادت مکوي مه د خان کوي مه د سردار کوي مه د نواب کوي مه د باچا کوي مه د بوتانو کوي مه د هیڅ چا مګر د یو الله دا د توحید مسله وي چون که توحید خو بنیادی سیز دی ورسره وسره یو بله مسله ذکر کوي چې لکه علم غیب ګورې دا د الله خاصیت دی د الله نه بغیر بل چاته علم غیب نشته دا مسله ولی ذکر کوي اصلی کې د ځنې خلکو دپاره د شرک دروازې چې کولاویږي نو د دې وجې نه کولاویږي چې د هغه نظریه دای چې د الله نه بغیر بل چاته هم علم غیب شته نو چې زما دا نظریه چې دی اجي صاحب ته علم غیب شته زما د کور زما په تمامو حالاتو دی خبر دی چې څه کیږي په هغې خبر دی چې څه شوي دي په هغې خبر دی نو بیا راته ذهن کې واچولی شي چې دا زما د حالاتو په بدلیدو باندې هم قدرت لري زما حالات بدلولیم شي د ښه نه خرابولی شي او د خرابو نه ښه کولی شي نو بیا راته ذهن وایي چې راشه او دته ته سجده وکړه د ده په نامه نظرانې منختې وکړه چې دا د نه رضی بچ نظرانې او منختې دې شروع کړې لاړه کیسه خرابه شي نو ده ته به دا ووایي دا دعوه به شي چې د هیچا عبادت مه کوئ که کوئ نو د یو الله توحید او دویم دا دی چې غیبدان صرف الله دی یو دی خبر د غیب ورده تاسو ویلیو د غیب خبر انبیاو ته شته غیب خبر دا مطلب دی چې الله پیغمبر ته ویلي چې دسې دسې کارونه به کیږي ولې د جنت او د دوزخ علم الله ورکړی نو پیغمبر ته چې جنت دی او دوزخ دی او میدان حشر دی او دا دې ته به تاسو علم غیب نه وای دا خو شکر دی مونږ ته ملاو دی جنت شته که نشته لیدلی دی خو د غیب خبر راغلی دی دوزخ پولیسرات دام اوس دانه چې ماته دا علم شته نو زه عالم الغیب شم دا د غیب خبر دی علم غیب دی ته وایي چې بغیر د اسبابو نه انسان ته علم ملو شي بغیر د غوږونو بغیر د سترګې بغیر د عقل نه بغیر د خبر نه دا ملاو شي نو دا یو الله دی چې هغه ته بلا اسباب او علم ملاویږي د الله نه بغیر چې څومره دی هغه ته هغه دی په اسبابو ملاویږي بیا به په دې باندې اووه واقع د انبیاو ذکر شي اووه وګورئ د نوح علیه السلام واقع ته وګورئ د هود علیه السلام واقع ته وګورئ د حضرت صالح علیه السلام واقع ته دا به ذکر شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله ښه پوهېږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو کتابون اصل کې داسې دی هذا کتابون کتابون دا یو کتاب دی دا نن چې موږ او تاسو ته پروت دی دا عظیم کتاب دی کتابون دا یو کتاب دی احکمت مضبوط کړی شوی دی آیاته آیاتونه داغه د قرآن مجید آیاتونه ډیر محکم دی نه په الفاظو کې غلطی اشته او نه په معنی کې غلطی اشته ثم فصلت او بیا بیان کړی شوی دی د دې من لدن حکیم خبیر د طرفه د هغه الله نه چې هغه خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې او خبر په هر څه دی من لدن حکیم خبیر د طرفه د هغه الله نه چې هغه خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې او خبر په هر څه دی الله دا کتاب را لیږلی دی او په دې کې بنیادی مسله توحید ده الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ د هیچ چا که کوئ نو الا الله مګر د یو الله اننی یقینا زه چې یم لکم ستاسو دپاره منه د دغې الله د طرف نه نظیرم نظیرون یرونکی یم و بشیر او زیرې درکوونکی یم ضمنا ورسره دا مسله بیان شوه نو دې کې چې دی امیدګله مسله د اثبات د رسالت راغله د پیغمبر د پیغمبرۍ اننی یقینا زه چې یم لکم ستاسو د پاره منه د طرفه د الله نه نذیر یرونکی یم و بشیر او خوشخبری درکونکی یم او قسم کړي نو د تیرو چې د استغفار ووایې په هغې او وان استغفرو او بل دا دی چې تاسو بخنه وغواړئ د خپلو ګناهونو ربکم د خپل رب نه هلکه استغفار ډیر وایې که ګناهونه دي ګناهونه به دې لرې شي کنی الله به د دې په برکت دله خیر برکت درکړي ثم توبو بیا تاسو رجوع کې الیه په آینده د پاره تاسو توجه رجوع کې الله ته یمتعکم الله به سامان د ژوند درکړي تاسو له یمتعکم الله به درکړي تاسو له متاعا سامان د ژوند حسنا ښایسته دنیا به هم د خوشحالۍ وي الی اجل مسما د نیټې معلومې پورې چې کمې پورې د ژوند دي د هغه ژوند پورې او ویؤتي کل او چې کله بیا ورځ د قیامت شي که نه ویؤتی کل ذی فضل او الله به ورکي هر خاوند د نیک عمل له فضله هغه بدله د فضل او د نیک عمل د هغه ویؤتی او الله به ورکي کل ذی فضل هر خاوند د نیک عمل له څه به وله ورکي فضله بدله د نیک عمل د هغه دا مسله ده که مو منله کامیاب و ان تولو که چرې تاسو وګرځېدی دا تولو نه دی دا باب تفعل دی دا په اصل کې دی تتولو خو هغه تې یوه غورځېدلې ده و ان تولو که چرې تاسو وګرځېدی نو دام ځان ته نقصان ورسو ولی فانی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو عذاب یوم کبیر د عذاب د هغه ورځې غټې نه چې هغه د قیامت ورځ د پنځو زره کاله ورځ ده بیا مسله بیانیږي د باس بعد الموت الی الله خاص الله ته مرجعکم واپس کیدل ستاسو وهو او دغه الله علا کل شیء قدیر په هر سیز قدرت لرونکی دی دیندار ته د دیندارۍ بدله ورکولی شي بدعمله ته د بدعملۍ بدله ورکولی شي دا یو مسله بله مسله مسلمانانو به هم دا کار کو او منافقانو به هم کو مسلمانان دا خو ګوره د سور... مکی صورت دی کنه ریا ده مکی صورت کې دا خو سبقونه به خلکو وی وی وی پوره په دین باندې لا خلک خبر نو ځنې سبقونه ویلي او ځنې خو یې نو ویلې دا بعضې مسلمانان چې ډېر حیاناک خلک وو دی به چې اودسماتې ته کېناستل په ځان بیا څادر واچو اګر که په پرده کې به وو ټیک ده په ځان څادر اچول ښه خبره ده خو د دوی به یو بېل سوچ و هلکه دا څادر دې په ځان ولې واچو وایي د الله نه شرمېږم چې الله مې نه ویني چې کله به یې کوروالی کو نو ښځې او خاون به چې کوروالی کو په ځان به څادر واچو ټیک د څادر اچول پرده ښه خبره ده خو چې د دوی نه به دې تپوس وکړه ولې وایي د منفي سماوات نه یې حیا راځي د الله نه ما د حیا راځي دا ځکه داسې کوم چې الله مې نه ویني نو ټیک ده چې پرده ښه څیز دی خو په دې نیت نه چې الله مې ونه ویني روره که په ځان دې پرده اچولي هم الله دې ویني او که په ځان دې پرده نه اچولې هم دې الله ویني دا خبره به مؤمنانو کوله دا ځنې به ایمانه نه دي چې رسول الله به پې تیر شو دوی به زر د ځانه څادر ته او که ځان به یې پټ کو وایي چې پیغمبر علیه السلام مونږ ویني هسې نه ځکه د پیغمبر علیه السلام وسلام دا مبارک مخ نو دې کې داسې اثر وګوره ډېر تاسو به بخاري کې هم وي وبم وایې چې خالی به د ده د مخ ته وکتل ایمان به راوړو نه به ورته رسول الله دعوت ورکړی او نه بل څه وایي ده د ده مخ ته نه ګورو هسې نه چې د پلار او د نیکه د لارې نه هم دغه نه کي وانړی نو الله د هغې بیان کوي الا خبر شئ انهم یقینا دا خلک چې دي یسنونا دوی راتاووي ای داسې راتاووي سنا یسنی معنی دي راتاوول دی دا خیال لري د دې داسې مثال دی لکه رما یرمی نو هلته یرمونه وایې که نه دا اصل کې دی یس نیونه خو بیا د صرف قاعده ده نو د هغې نه یسنونه جوړ شوی دی انهم یقینا دا خلک چې دي یسنونه هغوی راتاووي صدورهم خپلې سینې لیستخفو چې دوی ځان پټ کړي منه د الله نه خدای په خیر کې چې په ځان پسې دروازې بندې کې او لیټونه بند کې او بړستن په ځان واچی که نه دننه دنه الله خبر دی الا خبر شئ حین یستغشون په هغه وخت کې چې دوی ځان پټوي ثیابهم په خپلو جامو ما وې توره شپه ده او کمره کې دننه ناست او په ځان دې بړستنه اچولې ده او استاده ستا په زړه کې کومه خبره ده په هغې الله خبر دی یعلم الله خبر دی ما په هغه خبره یسرونه چې دوی یې پټوي وما او په هغه خبره یعلنون چې دوی یې ښکاره کوي مړه دا لا څه دي انه یقینا دا الله چې دی علیمون هغه خبر دی به ذات صدور په هغه خبرو چې هغه په سینو د خلکو کې دي که تاسو وایې چې په ځي باندې سبق وویم او قرآن ته یې کینو منو سبا به بیا خوري وی خدای په خیر کې د دې غمونه مکوي اسی کاروبار کوي خشه دي دکانونه کوي ارس کوي زړه کې چې دی د دین تصور کوي ښه چې د خلکو ته فایده ورسی او سوال رات موکه راته رانشي چاته حاجتمند نشم خو خوراک او دغه نه چې څه به خورم او دا به کوم هلکه د خوراک ذمهواري الله اخیستې ده بخاری کې تاسو ویلی نو یاد به درته که نه چې ماشوم د مور په ګېډی نو څه وخت کې ورته الله ملایکې راولیږي بې اربع کلمات څلور خبرې وایي دا ولیکه عمله چې دا به دنیا کې څه کوي و رزقه رزق خوری بسو و رزقه رزق د هغه خوري بس واجله نیټه د هغه کمې پورې به ژوندی وي او څلورم دا دی چې شقیون ام سعیدون دا به جنتي وي نیکبخت وی او که بدبخته وی دا د رزق فیصلې دوستانو دا د پخوانې شوي دي اعمال کوي دا زمونږ یو ذمهواري ده خو ما وی د رزق فیصلې مونږ یې په نیت د رزق نه کوو مونږ یې په نیت د دې کوو چې دا یو عمل دی او ذمهواري په مونږ باندې ده د دین یو حصه دا ده چې دغه کوئ کاروبار وما من دابت او نشته دی یو زند سره دابه هغه سا والا شي ته وایي چې په ځمکه خوځېږي تاسو وایئ جاندار وما من دابت نشته دی یو ځان د سرې فی الارض په ځمکه کې که وړوکي وي که غټي الا علی الله مګر دی په الله باندې رزقها رزق د هغې چې کمې پورې الله د هغه د ژوند فیصله کړي رزق ورکوي خو د الله باندې چې رزق دی دا د هغه کرم دی ښه د خپل کرم د وجې الله په ځان باندې دا ذمواري هغه کړې ده لکه یو سړی درته ووایي هلکه راځه او په میاشت کې به درله زر روپۍ در کوم دا په ما نو تا پې څه ټې پر خرڅ کړي دي خو دا خو د هغه کرم دی نو دا نغه دی ویعلم او الله عالم دی مستقرها په مستقل ځای د اوسېدو د هغې چې دا نفس او دا جاندار دا به مستقل چرته اوسیږي و مستودعها او په هغه اخري په هغه عارضي ځای د اوسېدو مستودع دغه ته وایي ځای د امانت چې چرته امانت دی نو که د دې نه مراد هم دا مستقل ځای د اوسېدو هلکه مستقل ځای د اوسېدو چرته دی ډنډي کوتلو عریضي ځای د اوسېدو دی چرته دی د چا کراچۍ ده او د چا لاور دی یا بل ځای دی یا د مستقر نه مراد والې ځمکې اوسېدل او د مستودا نه مراد والې ځای د ښخېدو دا پلانې بنده به په پلاني د ځمکې پلانې حصه کې ژوند تیری او بیا به پلاني ځای کې ښخیږي کلن دا هر یو چې دی فی کتاب مبین دا لیکلی شوي دي په هغه کتاب ښکاره کې چې لوح محفوظ دی د الله د قدرتونو بیان مونږ وایو د یو الله عبادت کوي د الله سره بغیر د بل چا عبادت مکوي ولې د هغه کارنامې دي د مخلوق کارنامی نشته یو دا دی وهو الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه الکه الله څوک دی خالق السماوات دی والارض او ځمکه فی ستت ایام په اندازه د شپږو ورځو کې وکان عرشه او عرش دغه علی الماء په اوبو الله پاک عرش پیدا که لاندې نه ځمکه وه او نه بل سو او اوبه وې او د اوبو ته لاندې تالابونه نو لاندې هوا وه د دې هوا د پاسه د اوبه وې دا اوبه عرش په اوبو د دې دا مطلب نه دی چې عرش د اوبو د پاسه پروت نه عرش د پاسه و لاندې اوبه وې لاندې هوا وه اس نو الله په خپل قدرت باندې بیا ځمکه او اسمانونه پیدا کړو نو الله پیدا کړی دي اسمانونه ځمکه او په دې اسمانونو کې دا مناظر الله پیدا کړو او زما او ستا امتحان دی لیبلوکم چې الله امتحان وکړي ستاسو چې هسې نه مونږ خو به د دې ځمکې نه متاثره کیږو نه د دې جیدادونو نه خو متاثره کیږو نه لیبلوکم چې امتحان وکړي الله ستاسو ایکم احسن عمله چې کم یو په تاسو کې ډیر ښکلی دی په عمل کې چې تاسو کې په نیک اعمالو کې کم یو ډیر ښکلی عمل کوونکی دی دا تاسو ویلیم دی په یو کم دېرشمې سپارې سر کې به مو وایې اوس دا دی رالل په ورځ د قیامت به دوستانو شمار د عمل نه کیږي ښه د عمل حسن ته به کتی شي تا نفلي څو روژې نیولې وي شمار به نی تلاوت تې څو پیرې کړی دا شمار به نی حسن ته به ګوري تلاوت تې څنګه کو روژې دې څنګه نیوي صدقې تا څومره روپۍ صدقه کړي او دی ته به نی ستا د صدقې حسن ته به ګوري یو روپۍ ده خو چې په ښایسته طریقه او په موقع کې دې ورکړي وي هلته به ګوري چې الله امتحان وکړي ستاسو چې کم یو ستاسو ډېر ښکلی دی په عمل کې بیا مسله ده د قیامت ولئن قلت او کچرې ته ووې پیغمبره دې خلکو ته چې انکم تاسو چې ای خلکو مبعوثون تاسو به را ژوندي کولی شئ راوچتولی به شئ د قبرونو نه من بعد الموت پس د مرګ نه هلکه مړه به شئ د مرګ نه پس به بیا تاسو راوچتولی شئ د قبرونو نه نو څه دی لیقولن الذین کفرو نو خامخا خامخا وبوی هغه خلک چې کم کافران دي ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مګر دا جادو ښکاره دی ان هذا که هذا کې اشاره وکړې دې خبرې ته مړه داسې خلک دوکه کوي لکه په جادو چې خلک دوکه کوي یا هذا کې ضمیر قرآن ته راجع کې نه دی دا مګر جادو ښکاره دی ولئن اخرنا عنهم العذاب او که چېرې موږ رستو کو د دوی نه عذاب الی امت تر د یو وخته پورې تر د یو مودې پورې الی امت معدودت تر د یو مودې لږې پورې څه داسې د لږ وخت دپاره زه د دوی نه عذاب رستو کم نو دا به ایمانه نه دي لکه عقبه ابن ابي معیط او دا بل چې ولې عذاب نه راولې بلې عذاب نه راولې لیقولن نو خامخا خامخا وبوی دا کافران چې ما یحبسه څه شی بندوي د عذاب ما څه شی دی یحبسه چې هغه بندوي دی عذاب له مړری وله هلکه خدایم په خیر کې عذاب مه غواړی امن غواړی ګورې دا خدای دې نه کړي چې د الله عذاب راغی ګورې بیا واپس کیږي نه الا خبر شي یوم یاتیهم په هغه ورځ چې د عذاب راشي دوی ته نو لیس مصروفا دا به بیا نی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 دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی